الله تعالی او خلاصه د آیات دار په دې آیات کې د رمضان مبارک د شپې او د ورځې احکام بیانوي د شپې احکام رفث خپل زنانه ته نږدې کېدل خوراک سکا کول تر د فجره پورې تر د سبا راختلو پورې دا حلال دي او بیا د صبح صادق د سبا د راختلو نه وروستو د درې وړه کارونه تر د شپې پورې تر د غروب شمس پورې ماښام پورې دغه ناجایز او حرام دي او که چا وکړل نو روژه یې پې ماتیږي بس دا خلاصه شوله د پاره دی آیات وحل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره لیلة الصیامي په شپه د روژه نیولو کې په شپه د روژې نیولو کې الرفسو الی نسائکم یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره په ابتدا د اسلام کې داسې وه امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی دغه سي امام ابو داود رحمت الله علیه او نور محدثینو روایت ذکر کړی دی چې په ابتدا د اسلام کې کله چې روژه فرض شوله نو دا حکم و چې کله به انسان د ماښام روژه ماته کړله لیکن د ماسوتن د مونځ نه وروستو او یا د وده کېدلو نه وروستو او په ده باندې خوراک کول څښاک کول جما ده او پې حرامه ده او پې ناجایز لیکن د بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه لکه عمر رضی الله تعالی عنه کعب انصاری رضی الله تعالی عنه د دې حکم نه پی خلاف وشو اجتهادي خطای ته وشوله قیس رضی الله تعالی عنه دوه ورځې او دوه شپې خوراک مسلسل ونه کړ د هغې د وجې نه بېهوشه شو نو دغه حکم الله تعالی منسوخ که او دا حکم یې راولېږه نو الله تعالی وایي چې اوس ستاسو لپاره د غروب الشمس نه د ماښام نه وروسته تر د سهاره پورې خوراک سکاک او جما دا جایز دي احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره لیلة الصیامې په شپه د روجو نیولو کې الرفسو الی نسائکم یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم وانتم لباس لهن دغه زنانه جامه د ستاسو لپاره او تاسو جامه یې د هغې لپاره زنانه ستاسو لپاره لباس دی او تاسو د هغې لپاره لباس یې د دې څه مطلب دی هن لباس لکم وانتم لباس لهن یو قول لهم په سرینو دا دی لکه سرنګې چې په لباس سره د انسان بدن پټ شي نو دغسې ښځه او خاوند د یو بل لپاره پرده د فحشکارۍ او د بدنامۍ نه کله انسان جامې نه یې اغوستې نو هغه بربڼي کنه نو بیا هغه په فحش کې په دغه بېحیایي ده او بېعزتي ده خو لیکن کله چې انسان په جامو باندې پټ شي نو بدن یې پټ شي ستر او پرده شي د هغې لپاره نو دغسې ښځه او خاوند د یو بل لپاره پرده ده د فحشکارۍ او د بدنامۍ نه دویم مطلب امام مجاهد رحمت الله علیه بیان کړی دی چې په لباس کې د انسان د پاره سکون دی آرام دی نو دغه سي خدا خاوند د یو د یو بل د پاره د تسکین او د آرام سبب دی هن لباس لکم دا زنانه ستاسو لپاره جامه ده او انتم لباس لهن او تاسو جامې یې د هغې لپاره علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم بتاب علیکم پویو الله تعالی انکم کنتم یقینا تاسو نږدې وای تختانون انفسکم چې په نقصان کې ما چولی وي خپل ځانونه وتاب علیکم نو سانتی راوستل به تاسو باندې الله تبارک تعالی په دې باندې عالمو که دغه حکم همیشه لپاره پاتې شي چې د روجمات نه ورستو د ماسوتن د مانځه د ماسوتن د مانځه نه ورستو یا د ود کېدو نه بیا خوراک سا کو جما او غیره د صحیح نو نو الله تعالی تاسو بزان په خیانت کې او په نقصان کې اچولې وي ځان مم په خیانت کې او نقصان کې اچولې وي نو پتاب علیکم تاب په معنا ده خفف سره نو سانتیا راوستله الله تعالی په تاسو باندې الله د باندې اسانتیا راوستله نو اسانتیا دا شوله چې د ماخام د غروب شمس نه واخله تر د سحر پورې خوراک کاک جما یو د کېدل زنانو ته د صحیح دی جایز دی علم الله پویو الله تعالی انکم کنتم تختانون انفسکم چې نږدې ده چې په نقصان کې اچولي وي تاسو خپل ځانونه په تاب علیکم نو سانتیا یې راوستله به تاسو باندې وعفا عنکم او پراخي یې وکړله تاسو لره وعفا عنکم دې ځای کې عفا په معنا د پراخۍ سره ده عفا عنکم الله تعالی را باندې پراخي راوستله د دې وجې نه مفسرینو معنا کړې ده عفا په معنا د وسع سره ده الله تعالی را باندې پراخي راوستله الان باشروهن اوس الله تعالی غا اسانی ذکر کیا چې هغه اسانی سره پل آن نو اوس باشروهن یو ځای کېږي د خپلو بیبیانو سره وبتغو ما کتب الله لکم او ولټوئ هغه چې حلال کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره پل آن د دې معنی دا ده اوسه یعنی د دغه حکم شرعی نه چې دا کم حکم بدل شو دا مخکې منسوخ شو او دا وروسته حکم راغی د دین وروسته باشروهن مفسرینو معنا کړی دا ابحنا لکم مباشرتهن فی لیلۃ الصیام جایز دی استاد د پاره نږدې کت خپل زنانو ته په شپې د رمضان مبارک کې وابتغوا ما كتب الله لكم او ولټوي هغه شی چې حلال کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره د دې څه مطلب دی یو قول هم په سرینو دا دی چې د دین مراد ولد بچی تی مراد دی زنانو زنانو ته نزدېکت په دې نیت او په اراده باندې وکړي کتبه په معنا د تقدیر سره دی یعنی د نکاح کولو د جما کولو مقصد صرف خواهش زنی نه ده چې صرف خواهشات پوره کړي بلکې نسل زیاتول مقصد دی د نکاح نه او د الله تبارک تعالی پیغمبر وای صحیح حدیث دی تزوج الودود الولوده تاسو نکاح وکړئ د هغه زنانو سره چې هغه بچي زیات راوړي مینه محبت یې پای کې فإني مکاثر بكم الامم ستاسو په وجه باندې به زه په نورو امتونو باندې فخر کوم د نبی علیه الصلاة والسلام امت به زیاتي وابتغوا ما كتب الله لكم یو مطلب دغه دی دویم معنا هم په سرینو بیان کړې ده وابتغوا ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم کتبه په معنا د احل سره دی او معنا مراد محل دی نو معنا دا شوله چې الله تبارک تعالی په جما کې ستاسو دپاره کوم ځای حلال کړی دی فاعتزلوا النساء فی المحیض ځای د حیض نه ځان ساتل یا ما کتب الله لکم نو مراد هغه اوقات دي چې شرعاً په هغې کې زنانه ته نږدې کېدل صحیح دي نو کوم حالاتو کې چې نږدې کېدل صحیح نه دي په حالت د حیض کې په حالت د نفاس کې د هغې نه ځان بچ وساتئ وابتغو ولټوئ ما کتب الله لکم هغه چې حلال کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره وکلو واشربو خوراک کوئ اسکاک کوئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې چې ښکاره شي تاسو ته تا تار سپین من الخیط الاسود د هغه تور تار نه من الفجر د سبا نه ثم اتموا صیام الی اللیل او بیا پوره کوي روژه تر د شپې پورې او کلو وشربو خوراک او اسکاک کوي دا عطب دی په مخ کې با شروحون نه باندې نو معنا دا شوله چې د غروب شمس نه ورستو د درې وړ کارونه چې په د ورځې د رمضان مبارک په ورځ کې جایز نه دي د صبح صادق نه واخله تر د ماښامه پورې نو دغه درې وړ کارونه د شپې جایز دي خوراک سکاک او جماع حتی تبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې چې ښکاره شي ستاسو لپاره الخیط الابیض سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر چې هغه سبا دی دا غایه شوله د پاره د مباشرت او د خوراک او د سکاک د پاره کلو اشربو پښمنی ته پکې اشاره ده دیو جن علماء کرام لیکلي دي چې پر رمضان مبارک کې پښمنی ته پاسېدل یا سنت عمل دی او یا واجب دی بنابر اختلافي اقوال او تقریبا د ټولو فقهای کرامو په دې باندې خو اتفاق دی چې سنت خو خامخا دي دیو جن فقهای کرام وایي السحور سنت لصائمی پښمنه کول دا د روزدار د پاره سنت عمل دی دا انس رضی الله تعالی عنہ نقل لی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تسحروا فإن فی السحور برکه پښمنی ته پاسی ځکه په پېشمنی کې برکتونه الله تعالی یې ښودي دي خیرونه یې ښودي دي صحیح حدیث دی بخاری او د مسلم بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب باکلت السحر مونږ او د اهل کتابو د روجو په میان کې فرق داره چې هغه پېشمنې نه کوي او مؤمنان مسلمانان به پېشمنې کوي د یهود او د نصاراو او د مؤمنانو مسلمانانو د روجې د نیولو فرق دغه دی چې مسلمانان چې کله روجه نسی پېشمنې وکړي بعضې خلکو ته را پېشمنې ډېر زیات ګراني بس په نهر باندې روجه نه سالک په نهر باندې ولې نسی وروسته حدیث کې راځي دا بیانو چې پېشمنې کول دا ضروری دي اگر که لک شی ولې سړی ونه خوري دا لازمی نه ده چې ته یو کلو روبه اوس کې یو داسې درې ډوډۍ وخوري ښه خبره ده که څوک خوړلی شي ودې خوري خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نعم سحور المؤمن التمر د ټولو نه بهترین پښمنه د مؤمن مسلمان کجوري خوراک دی کجوري خوراک دی کجوري چې وخوري بس دغه بهترین شی دی پهغې کې طاقت او قوت پکې هم ډیر زیات دی خوږوالی پکې هم شته دی بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استعینوا بطعام سحر علی صیام النهار وبالقیلوله علی قیام الليل ابن ماجه کې دا روایت موجود دی پښمنه کوي د پښمنی په وجه باندې با تاسو د د ورځې چې کوم روزه ده په هغې کې ور سره امداد وکړلی شي امداد بر سره وشي روزه په ښې طریقه باندې ونیسي وبالقیلولة علی قیام قیام اللیل او د ورځې خوب کوی د غرمې په ټیم کې نو په دغه باندې با ستاسو سره په قیلوله په قیلوله کې با ستاسو سره امداد وکړلی شي د د شپې په مونځ کې د قیلولي په وجه باندې با د شپې په مونځ کې ستاسو سره امداد وکړلی شي او یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السحور اکله برکتون د پېشمنی کی خوراک کول دا سبب د ډیرو برکتونو د ډیرو خیرونو دی نو هغه مه پرېږدئ ولو ایجر ایج رعا احدکم جرعه من ماء ولی اگر که یو سړی راپاسی او یو ګوټو به ولی ونسکی خو دغه هم پوره دی پېشمنی کی خو لیکن پرېښودل نه دی په کار د الله تعالی پیغمبر وای فان الله و ملائکته یصلون علی المتصحرین کم خلق چې پښمنه کوي الله او د الله تعالی ملائک د غیر لپاره الله تعالی پر رحمتونه راوري او ملائک ولا د مغفرت دعاګانې غواړي نو پښمنه کول پکار دي چونکه را روانه میاشت رمضان مبارک ده او پای کې روزه نیولې نو مسلمانان له پکار دي چې په خې طریقې سره پښمنه کوي خو د وخت را پاسي او د یوه میاشت په ځان باندې تکلیف برداشت کی تهجد هم وکړي دغسې پېشمنۍ هم وکړي او کلو اشربو خوراک کوئ اسکاک کوئ حتی یتبین تر دې پورې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض او سپین تار من الخیط الاسود یې تور تار نه من الفجر چې سبا دی صبح صادق دی الخیط الابیض مراد درې نه صبح صادق دی د اسمان د کنارو طرف ته اوږد سپینوالی ښکاره شي د اسمان طرف ته هغې ته صبح صادق وایه په هغې پسې بیا وروستو تیاره نه راځي او یو صبح کاذب دی نو صبح کاذب فقهای کرامو لیکلی دي چې د اسمان کنارو طرف ته رڼا ښکاره شي خو لیکن د هغې نه پسې وروستو بیا تیاره راځي او په صبح صادق پسې نه راځي من الخیط الاسود دا خیط الاسود یعنی تور مزه دا تور تیاره ده خو کله چې پکې رڼا راښکاره شي صبح صادق شي نو بس دا هغه وخت په تاسو خوراک کولای شي او دا خلک هم د اذان باندې روجا ماته په اذان باندې بندي نو اذان که په وخت باندې وکړل شي خو بیا ډېر زیاته خده خو لیکن که په وخت باندې ونه کړل شي بعضی جماعتونو کې اذانونه دا نا وخت کی نو چې نا وخت اذان وشي نو بیا د روجنه کی وخت معلومول پکار دي او په هغه وخت باندې روژه بندول پکار دي که دوه درې منټه پنځه منټه مخکې روژه بند کړلی شي نو هیڅوک به دا ونه وایي چې روژه یې ونه شوله او که دوه درې منټه وروستو بنده کړه د روژه اکثر خلک داسې د دا پښمني په وخت کې چې اذان مؤذن اذان وای وخت داخل شوی ځکه مؤذن چې اذان وای نو په اکثرو جماعتونو کې څلور پنځه منټه به داخل شوی وخت به واغوختی او بیا هم دا لګیا وي اذان وخت پکې لا وشته دی نو دا خبره صحیح نه ده ښه چې صبح صادق راښکاره شي نو تر هغه وخته پورې خوراک کوئ د هغې نه به وروسته بیا څه کوي دوه ګنټې به وده شو بیا به لګیا شو نه ثم اتم صیام الی اللیل بیا پوره کوي روژې الی اللیل تر د شپې پورې غروب الشمس ته مراد دی ماښام چې کله نور پرېوځي د هغه وخت پورې بیا د خوراک سکاک او زنانه ته نزدېکت د دې نه ځان بچ وساتئ تاسو ته ما ویلي دا ظاهري اسباب دي او د روژه ماتي لپاره او یو دی باطینی اسباب باطینی اسباب دا دي د ګناهونو نه ځان بچ کول د غیبتونو نه د دروغو نه د کنځلو نه د خیرو نه د دې نه چې ځان بچ کړي نو روژه به دې الله برابر شي د الله تبارک تعالی پیغمبر وایي که که تاسو د دروغ وینا نه او د شهادت زور په دروغ باندې گواهی کول د هغې نه منع نشئ نو د الله تعالی ستاسو روژې ته هیڅ قسم حاجت نشته دی که یو انسان خوراک کوي او که نه کوي الله تعالی دې ته حاجت نه لري ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد دا د پر یو سوال ده مخکې په شپه د رمضان مبارک کې زنانه ته نږدې کت دا جایز شو نو ذهن ته دا وهم راځي چې څوک په اعتکاف کې نو د هغې لپاره به هم زنانه ته نږدې کت صحیح وي او که نه به یې صحیح الله تعالی د هغې مسله بیانوي ولا تباشروهن او مې یوځای کېږئ د بیبیانو خپلو سره و انتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جوماتونو کې چې په جومات کې اعتکاف کې نو زنانو ته نزدېکت جایز نه دی اعتکاف په اصطلاح د شریعت کې دی ته وایي لزوم د یو خاص طاعت دی په یو خاص وخت کې په یو خاص شرطونو سره په یو خاص ځای کې یعنی اطاعت د الله تعالی تابعداري ده په یو خاص وخت کې د رمضان مبارک په آخرنۍ عشره کې اعتکاف کول سنت دی او په خاص شرطونو سره د غیر پر خپل شرطونه دی په یو خاص ځای کې چې هغه جمعات دی په مساجد مساجد ذکر شوی وانتم عاکفون ولا تباشرهن مې یو ځای کېږئ د بیبیانو خپلو سره چې تاسو اعتکاف کوونکي په المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا مخکې ذکر شوي احکام دا پولې د الله تعالی دي دا مقرره پولې د الله تعالی دي فلا تقربوها مونې ځای کېږئ د دې مخالفت کولو ته مخالفت یې دا دی مخکې چې دا څومره احکام بیان شوله نو که کم د کولی یو کولی چې دا وکړه نو د هغې مخالفت داره چې وای نه کې او کم ځای کې الله تعالی ویل دی دا پلانې کار مه کوئ نو چې هغه وکړي مخالفت دی وکړو فلا تقربوها مونږ دې کېږي د هغې مخالفت ته کذالک یبین الله آیاتی دا سی بیانې الله تعالی احکام خپل الناس خلق تعالی علهم یتقون دیر پاره چې تقوا پرېزګاری حاصله کی دا آیات دلیل لپاره باندې چې څوک د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په احکام باندې عمل کوي نو دغه کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کیږي تلک حدود الله فلا تقربوها یبی الله تعالی بیانې خپل احکام خلکو ته کذالک یبین الله چې دا متعلق دی د معلوم د خلکو سره په طریقې د حرامو سره په نارواو سره او رب تیر ما قول سره دا دی مخکې الله تعالی مسله د روجې بیان کړه دا سه نور عبادت بیان شول او دا غي سره سره مسله د دعا بیان شول مخکې الله تعالی زم دعاګانې قبلومه او دا عبادت تنه قبلومه نو دې آیت کې الله تعالی شرط ذکر کوي د پاره د قبلېدلو د عبادت هغه شرط څه دی د خوراک د حرام خوراک نه او د حرام سکاک نه د حرام معاملاتو نه مزان بچ کوي خوراک سکاک معاملات دا ور حرام نه حرامکاری حرامګویی دا ونه کوي نو علم الله تعالی احکام علم الله تعالی عبادت او دعاګانې هم الله تعالی قبول کړي ولا تاکلوا اموالکم بینکم او مخری مالونه د یو بل اموالکم د یو بل مالونه بینکم په خپل کورنۍ کې په خپل مند کې بل باطل په نارواو طریقو سره تفسیر بحر المحیط کې ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دی د باطل نه مراد بل جهت التي لا تكون مشروعه وما لم يأذن في اخذه الشرع چې اجازت نه کړي ما لم یاذن فی اخذه الشرع چې شریعت پکې اجازت نه کړي په هغه طریقه باندې د چا مال غسل دا حرام او ناجایز دي دا سم کوي ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل په نارواو طریقو سره دا اموالکم یا مالونه د یو بل تی مراد دي مالکان او غیر مالکانو ته خطاب دي مفسرین لیکلی دي جواری کول د یو بل نه مال اخیستل په دوکو سره د یو بل نه مال اخیستل په دوکو سره د چا مال بغیر د هغې د رضا نه اخیستل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مؤمن مسلمان مال حلال نه دی مګر د هغې په رضامندتیا سره دغه تی مراد دی دغه سی اجرت د زنا اخیستل رشوت ورکول رشوت اخیستل دغه سي د شرابو قیمتونه نور چې څومره منشیات دي د نشي سیزونه دي د هغې قیمت و غیره غوښه د خنزیر اخیستل روپۍ و غیره پې ورکول نور حرام سیزونه دا ټول چې دی ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل په نارواو طریقو سره خپل مالونه خرج کول دا پکې داخل بعض علما کرام وایي اموالکم کې صرف اشاره ده مالکانو ته پکې اشاره ده نو بیا معنا دا شوله خپل مالونه په غیر شرعي طریقې سره مه خرج کوه له العب لوبې دي په هغې باندې دغسې خپل مال دی په هغې باندې ټي وي اخیستل د ګمراهۍ او د بېدینۍ اسباب په هغې باندې اخیستل دغسې ډمان په هغې باندې ځان ته ګډول رقص او سرودونه او شراب وغیره پیغستل دا ټول پدې کې دا داخل دي دا کارونه حرام او ناجایز دي ولا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل فنارواو طریقو سره د یو بل مالونه مه خورئ اوس یو خاص طریقه ذکر کوي د هغې وتدلو بها الی الحکام او مه رسوئ مه وړئ دغه مالونه الی الحکام حاکمانو ته په طریقې د رشوت سره لتاکلو فریقا من اموال الناس دې لپاره چې وخورئ تاسو یو ټوکړه د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوه لرئ وتدلو بها الی الحکام ادلا او موړی تاسو دا مالونه وتدلو دا عطب دی په مخ کې تاکلو باندې نو د لا د لا نه لاندې لري اصل سره ولا تدلو بها الی الحکام او موړی تاسو دا مالونه خپل حاکمانو ته په تور د رشوت باندې په تور د رشوت باندې دا مالونه مالونه موړی حاکمانو خپل ته مفسرین لیکلی دي د دې مطلب دا دی حاکمانو ته تاسو مالونه ډیر پاره وړی چې تا ته پته را چې حجت زما لپاره قایمیږي د مدعی لپاره گواهان نشته لري نو ته حاکم ته او مشر ته خپل فیصله ویوړي او هغه ته رشوت ورکړي چې زما په حق کې فیصله وکړه زما په حق کې فیصله وکړه دغه سه خلق تباہ او برباد دي په دنیا کې ډیر جرګماران ډیر هغه خلق چې هغه جرګې کوي د خلکو په منځ کې خو لیکنه په هغې کې مقصد څه رشوت د یو طرف نه واخلي او فیصله هغه بل طرف فیصله وکړي هغه طرف له وکړي چې چا ول رشوت ورکړي الله تبارک تعالی فرمای دا حرام دي دا ناجایز دي او دغه سه رشوتونه ورکول او دغه سه رشوتونه اغستل د الله تعالی پیغمبر وای رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دا دوانه جهنميان دي حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الراشی والمرتشی فی النار رشوت ورکون کې رشوت اغستون کې دوانه جهنميان دي دوانه په جهنم کې او بل حدیث کې راځي لعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الراشی والمرتشی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت کړی دی پر رشوت ورکون کې پر رشوت اخیستون کې باندې حدیث د ابو داود کې حدیث ته ترمذی کې دا راغلی دی ها علما کرام یو مسله لیکلی ده کتابونو کې هغه دا ده حاکم ته رشوت ورکول د پاره د حصول د خپل حق یا د پاره د پکولو د ظلم لکه یو جیلی دی بندی دی په جیل کې دی اوس نه یې رضا دی یو کافر دی بی دینه سړی دی یو طاغوت دی خو لیکن هغې له رشوت د دې لپاره ورکړي چې هغه خپل مؤمن مسلمان پرې آزاد کړي یا هغې له ډېر وهل او ټکول ورکوي د یو جیل نه بل جیل ته بندې بدلې دا مې یو مثال وای د خپل حق د حصول لپاره یا د ځان نه ظلم د پکولو لپاره مال ورکې په تور د رشوت باندې نو رشوت ورکون کې لرا پکې ګنا نشته دی خو هغه غستون کې لپاره بیا هم ګنا شته دی علماء کرام لیکلی دی اما اذا اعطى ليتوصل به الى حق او ليدفع به عن نفسه ظلما فلا باس به مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرمشکات کې ویل دي او دغه سي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه البحر الرائق کې هم دغه مسله ده پتاوی عالمګریم دغه لیکلي دي پتاوی محمودیه اتلسم جز احسن پتاوه کې اتم جز کې هم مفتی رشن احمد صیب لیکلي دي د ځان نه د ظلم د تپکولو لپاره یا د خپل حق د حاصلولو لپاره ته رشوت ورکې نو د هغه لپاره اخیستل حرام دي خو لیکن ستا لپاره ورکول دا جایز دي دا صحیح دي نو دې ده کې الله تعالی دغه مسله بیان کړله ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل او مخری مالونه د یو بل په خپل منځ کې بالباطل په نارواو طریقو باندې بالباطل په هغه طریقه باندې چې شریعت اجازه نه کړي تفسیر بحر المحیط دا معنا کړی او تدلو بها ال الحکام او مر سوی دا مالونه خپل ال الحکام حاکمانو ته مشرانو ته په تور د رشوت باندې او دا رشوت اخیستل یو ګناه عمل دی او تاسو خو په دې باندې پوهیږئ چې چا رشوتونه واخیستل نو د دې لپاره په قیامت کې سزا تیاره ده هغه سزا تیاره سره جهنم دی نو په دې باندې خو پوهیږئ و انتم تعلمون چې دا ګناه ده دا یو باطل کار دی او الله تعالی د رشوت ورکون کې رشوت اخیستون کې لپاره سزا تیار کړې ده نو په دې باندې خو پوهیږئ او بیا هم دا کار کوئ صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل سعد سعد رضی الله تعالی عنہ وی د الله تعالی پیغمبره دعا راته وکړه چې الله تعالی زما دعاګانې قبول کړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه ویل وی ځان د حرامونه بچ که اطب مطعمک خوراک دی حلال که نو بس ستا دعاګانې به الله تعالی قبول کړي بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویل اتق المحارم تكن اعبد الناس کته دا وی چې زه په ټولو خلکو کې د الله تعالی ډیر عبادت کوونکی جوړ شم نو ځان د حرامو نه بچ کا ورضا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او که څوک دا غواړي چې د ټولو خلکو نه مالدار شم غنی شم نو د خلکو په لاسونو کې یې سدي مالونه بس هغې ته سترګې مه راوباسه چې در سره دومره مال دی د سره دومره مال دی او د الله تبارک تعالی پیغمبر ویلی دی حدیث ته بخاری کې راغلی دی صحیح حدیث دی دا د قیامت علامه ده چې قیامت ته نږدې به داسې خلک راشي صرف د هغې مقصد به مال حاصلولی خېټه ډکول به مقصدي او دا پروا به نه کوي چې ما حلال مال واخیسته او که حرام مال مې واخیسته هغه حدیث د سره یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما خذ منه امن الحلال او من الحرام د سې زمانو په خلکو باندې راشي چې صرف به مال پکاري بس مال کر حلال دی او کر حرام دی خو لیکن مال صرف پکار دی نن سبا هم دغه سي وخت راغلی دی او د الله تبارک تعالی پیغمبر په داسې خلکو باندې لعنت ویلی دی تعیسی عبد الدینار و الدرهم تباو برباد دي شي د روپو د دینار او د درهمو بندرې تباه شي القطیبتې والخمیسه د د صادرو او د روپو بنده ان اعطی رضویه که څو ته ورکړلی شي نو خوشحالی او که څو ته ورنکړلی شي نو بیا خوشحاله نه وي بلکې له بیا سره دښمني کوي نن سبا هم دغسې عام خلک زیات هغه خلک چې هغه د چا لپاره یو خدمت کوي نو رشوتونه په هغې باندې اخلي چې هغه بل سړي له کار وکړي یا ونه کړي خو لیکن د ده مقصد پکې ځان له پیسه حاصلولي او خپل جیب پې ګرمولي نو دا یو حرام کار دی ناجایز کار دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حلال وخوړل او د سنت مطابق عمل وکړه او د خلکو د تکلیف نه ځان بچ وساته نو دا به جنت ته لاړ شي درې کارونه لري په ځان کې پیدا کړي مسلمانان حلال خوراک کول او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق زندگی تیرول او دریم د خلکو ور تکلیف نه ځان بچ کول نو دغه انسان به جنت ته ځي او بل حدیث کې راځي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې تا کې سلور کارونه پیدا شي نو بیا په دې په کر دنیا هیڅ شی تا ته نور حاصل نشي بس دا څلور کارونه به تا کې پوره دي اول د امانت حفاظت کول د امانت حفاظت کول چې په امانت کې خیانت ونه کی او دویم همیشه لپاره رښتیا ویل او دریم حسن الخلق ښه اخلاق چلول او څلورم حلال خوراک کول د هغې اهتمام کول دا څلور کارونه چې په کم مؤمن مسلمان کې راشي د امانت حفاظت رښتیا ویل او ښه اخلاق چلول او حلال خوراک کول له حرامو نه ځان بچ کول نو که دا ټوله دنیا نوره ختمه شي ستا سره بل هیڅ شی نه نو بس دا پوره ده الله تبارک تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان د دغه سی بيدینۍ نه بچ کی د حرامو نه دی الله تعالی بچ کی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری مالونه د یو بل په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقو سره په غیر شرعي طریقو سره وتدلو بها الی الحکام او مرسوي موړی دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته په تور د رشوت باندې ملکانانو خانانو ته او دغه سي جرګمارانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې لپاره چې وخورئ تاسو یو ټوکړه د مالونو د خلکو بل اسم په ګناه او انتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا د ګناه کار دی یا و انتم تعلمون تاسو په دې باندې پوهیږئ چې څوک حرام خوري رشوت واخلي نو دا غیر لپاره جهنم الله تعالی تیار کړی دی یو قول هم پسرین داره چې دا تپوس بعضې صحابه کرامو کړی دویم خبره داره چې دا تپوس یهودیانو کړی او د بعضې صحابه کرامو نه معاذ ابن جبل رضی الله عنه او ثعلبه رضی الله عنه د دین یهودیانو تپوس کړی وای کله چې دا میاش راوخیږي سپوږمۍ راوخیږي اول اول نری بیا ورو ورو رپته په رپته باندې غټیږي بیا بالکل سوارلسمې ته چې ورسېږي پنځلسمې ته نو بالکل پوره شي بیا نری کېږي نری کېږي اخره پورې بیا بالکل نری شي د دې وجه سره دا ولې داسې کېږي نو هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر او کړله وی يهوديان رانه دا تپوس کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول او جواب ورکړل شو په حکمت سره دغه سوال به پیدې دی چې دا کله نری او کله پیړی د سولې کیږي خو په دې کې د الله تعالی حکمت سره نو په حکمت سره الله تعالی جواب کړی دی یا سلونه کا تپوس کې دیستان عن الاهلتی فوارد میاشتو کې قلو ته پیغمبره هي مواقیت للناس دا میاشتې وختونه مقرر کول دي لپاره د خلکو دا میاشت چې بدلیږي را بدلیږي اوس دا میاشت بیا چې نری شي بیا بل میاش راوخیږي نو په دې کې حکمت دا دی چې دا مواقیت للناس وختونه مقرر کول دي لپاره د خلکو د روجې لپاره وخت دی د زنانو عدت په دې باندې تیریږي دغه سي یو سړی بل له قرضه ورکی نو ویل که څو میاشتې بعد به راکې په کم تاریخ باندې به راکې نو الله تعالی وایي دا میاش کې دا بدلیدل را بدلیدل د میاشت چي دي نو په دې کې حکمت او وجه په دې کې دغه ده الله تعالی در دې لپاره مقرر کړی دي دغه سی یو سړی دی بل په کور کې اوسیږي په کرایه باندې نو په اجاره باندې اوسیږي وای دا پټه می تعالی په اجاره باندې درکړی دی نو د شپږو میاشتو لپاره د دوه میاشتو لپاره نو دا میاشت چې بدلیږي را بدلیږي نو الله تعالی په دې کې دا پیدا ده دا اوسې دا دکان مې لپاره کرای باندې درکړی دی د میاشتې به 2000 روپۍ کرایي نو د میاشتې نو الله تعالی دا دې لپاره مقرر کړی دي للناس یعنی د خلکو د مقاصدو لپاره د خلکو د پیدو لپاره الله تعالی دا مقرر کړی دي والحج او خاص کر د حج لپاره د دې حج تخصیص ولې وشو یوازې دا ولې ذکر شو دا غیر پر وجه دار چې جاهلیت والو با په حج کې نسیع کوله یعنی حج به په خپل طبیعت باندې کله د یوې میاشتې نه بلې ته منتقل کاوه بدلاوه به بیا بل کال د هغه میاشتې نه بلې ته منتقل کړو الله تعالی وایي نه د دې لپاره یو مخصوص وخت مقرر دی په میاشتو کې نو په هغې کې حج کول صحیح دی په بلو کې په نور ورځو کې بیا نه دي صحیح یسالونک تپوس کې دیستان عن الاهله په واره د میاشتو کې قلو ته پیغمبره هي مواقیت للناس دا میاشتې وختونه مقررول دي لپاره د خلکو د لپاره د پیدې د خلکو والحج او د لپاره د حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى په دې آیت کې الله تعالی اوس رد ذکر کوي په دې جمله کې په رسم د جاهلیت والا باندې د جاهلیت والا یو رسم الله تعالی په هغه باندې رد کوي برای برا رضی الله تعالی عنہ فرمای په روایت کې راغلی دي چې په انصار کې دا عادت چې کله به احرام د حج وتاړه نو کله به چې حج نه واپس کور ته راغې نو په دروازه باندې به کور ته نه ورننوته او د هغې لپاره ډېر وجوهاتو جدا جدا کله به دا خبره کوله چې مونږ د کور نه وتلو نو د ګناه سره وتیو نو اوس چې کور ته راځو نو په هغه دروازه باندې نه راځو چې د ګناهونو سره د کومې دروازې نه وتلي یو یو انصاري صحابي د دې خلاف وکړو د دروازې له طرف نه کور ته راغی نو نور خلکو په هغې باندې اعتراض وکړه دې دا طریقه ولې وکړله نو دې آیت کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړی دی نور پکې هم تقریبا دو درې اقوال پکې شته دی ولیس البر او نه د نیکی بیان تا تل بیوت من ظهورها چې راتللو کې کورون ته من ظهورها د غیر شاګانو نه په چت باندې به راودنګل یو په دیوال باندې راوختو وای دې د دروازې له طرف نه مو نه راځو الله تعالی په هغې باندې رد وکوي داسې مه کوئ دا څه نیکي خو نه ده ولکن البر من اتقا لیکن نیکی نیکی د هغه چا ده چې تقوا او پرهیزګاري وکړي اصل نیکی داره چې د الله تعالی په احکام باندې عمل وکړه او ځان د دغه نه بچ کړه د رسوماتو نه د رواجونو نه ځان بچ کړه اصل نیکی دا ده واتو البیوت من ابوابها راځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه واتقوا الله یره کوئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې رحم د باندې وکړلی شي دې لپاره چې کامیاب شئ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی لعلکم تفلحون واتقوا الله یره وکړئ د الله تعالی نه ففعلوا ما امرکم به واترکوا ما نهاکم عنه هغه کارونه وکړئ الله تعالی چې ته د کوم کارونو امر کړی دی نو هغه ومنئ وای کوي او د کوم کارونو چې الله تعالی منع کړي هم د هغې نه ځان بچ کوي لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي لأن تقوى الله هو اجماع الخير من امتثال الاوامر و اجتناب النواهی څوک چې ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړي نو د ټول خیرونه ځان ته راجمع کړله او ټول خیرونه په څه کړي من امتصال الاوامر د الله تعالی احکام چې اومني کمو کې چرته الله ویل دا اومنه هغه کول او کم کې چرته الله تعالی وی دا مکوا دا غي نزان بچ کول نو دا فلاح او دا پوره کامیابی ده الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان کامیاب کی کله د الله تعالی په دین باندې عمل وکي نو بس دغه صدا دغه کامیابی ده واتقوا الله یراو کې د الله تعالی نه په منلو د احکامو د الله تعالی سره د ټولو نه لوی متقی او پرهیزګاره هغه کم یو انسان دی چې د الله تعالی په احکامو باندې عمل کوي مفسرین لیکل دي واتقوا الله دې ذکر تقوا نه مراد سره او د الله تعالی اطاعت دی د الله تعالی تابعداري وکړي د الله تعالی په احکامو کې دیر پاره چې کامیاب شي دیر پاره چې رحم دمانه وکړل شي